مون په تیره خپل سره یو تیره پر چګه کو بل تیره پر چګه کو کنه بیا لکه د یو اراده او نیت خو کړه ده کنه د بل مړولې ده او د بل چې کیم ده کنه نیت کړه د بل مړولې ده خو یو لمبر ور سره په چې کیم ده کنه مرش کیز یې نه ده کیز یې ده 1048 صفحه ده کنه دا به هر حال دوا سره چې کیم دا کنه ګناهګور دي کنه دا یو خو دیو جن ګناهګور دي چې قتل وګرځیدل دا بل دیو جن چې دا قتل د خو اراده وا بړولو خو یې خو بل نمبر وې ده سارا کلو کنه عزم مسمم خو یې دا کړه او دا کنه دیو جن دی ګناه په سبب سره دوا سره جهنم ته جانگو کنا پیغش پیش ما خپل واسلار واسلار فاستقبلني ابو بکر مخش طرف نه روح کو موبل ابو بکر سے واسلام او خص کې د تیر و کار جی کیم نه کنا ابو بکر سے ابو من روغلو کنا فقال دار حضرت علی سے و امیر معاویہ سے فرمان سے جنگی نہ سوی کنا شاپ بیا جا ابو بکر سے ابو من روغلو فقال اين تريدو چرته دی را دا قول تو مرت شورید و نصرت ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده مې دو د امداد هغه ترزی رسول مبارک د رسول مبارک ترزی ایتلا هر تلی صاحب دیغه به امداد را دامه قال ابو بکر صاحب ورته چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک لري چې ذا تواجه المسلمان بسيفيهما تو وخت چې سره مخ شي دوه مسلمان په تیرا خپل سره فکلاهما من اهل النار کنه قیل بیا ویل شو رسول مبارک تا چه هذا القاتل دا قتل چه دا دا خو ټیک تو یستحق النار دا خو مستحق دا دی یر چه کم دا قتل په سبب سره فما بال المقتول صدا اول دا مقتول چه آغا چه کم دا کنا یر تدریمی کنا قال رسول مبارک فرمیل چه آزا کنا یر تدریمی چه انه قد اراد قتل صاحبه اغیر دا کریو دا قتل دا ملگری اخفلتا ٹھیک شو قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وانا اريد ان يحدثاني به مير دادا وجه دي دوا سر بيان کو مت بده حديث بنده فقال دي دوا سر تو چه ان مروا هذا الحسن ان کلکرا دا حدیث حسن بصری سے عن الاحنف ابن قیس عن ابي بکر دا دا مرا کہ بده مخشد سرف سرف احنف ابن قیس پر مان ششتا کنا احنف ابن قیس آپش پریشه شو دا آغا دا اشتاور سره دا لکه هرتلی صاحب معاویه صاحب نو شئی کنا چه اذا تواجه المسلمان بسیفیهما فکلاهما من اهل النار دا آما قیده دو کنا شم خدا مسلمان چه کم دا کنا او چه تیر وصلا چه کم دا کنا پا دیو بند سر مخمخ شی کنا او مثلا دوا سره چې کیم ده کنه سوی په خطو باندې وی کنه شا نه مجتهدین دي چې اجتهاد یې کړه ده ونه مؤولین دي کنه خدا غاف چې کیم ده کنه مطلب دا چې سره مخ شول و بیا خو یو ګوران ګور ده بلا ګوران ګور ده چې حق و ده نه حق پاته چې کیم ده کنه نه لګی دي چې کیم یو په حق ده کیم یو بنا حق ده دته خو د عصبیت جنگ ویل شي بیا کنه عصبیت جنگ چې کیم ده کنه دا هو نه درو یا حق ده وجنه چې جنگی ده دا صحیح ده او که حق نه حق پتا نه ده لګی دی چې کیم ده کنه فاسه بلګرتی دی وجنا ده قبیله دی وجنا ده قومیت دی وجنا ده پنتی دی وجنا دی وجنا جنگی ده کنه چې دا خو مثلا د مو ګروپ ته کنه بیا دا خو خدا چې کیم ده کنه د جرم کیسه ده دا د عزویت جنگ ده بیا وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بهذا الحديث فقال محمد حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب يونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الاحنف دا یعنی احنف دا زیر اغلو بش عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مامر عن ايوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن ابي عن ابي بكرة وقال انظر حدثنا شعبة عن منصور عن ابي عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع سفيان عن منصور شعبه دې کله د منصور نه نقل کوي د مرفوع ګرځول ده خو چې کله سفيان ان نقل کوي د منصور نه هغه به مرفوع نه ګرځول باب كيف الامر اذا لم تكن جماعه سرانګه دا امر د مسلمان سو وخت چې کیم دا کنه چې نوی جماعت جماعت نوی سمنا امام نشته د مسلمانه کنه خلیفہ نشته چې کیم دا کنه د مسلمانه کنه بیا چې کیم دا کنه په دغه دی شه دا مسلمان امر سرانګه دا سوې کو کنه په دغه دی شه کنه نرواز په دغه دی شه دا چې بیا دا خپل سان ته لوړ شي چې کیم دا کنه نه دا ټوله کوي چې کیم ده کنه په چا باندې چې مسلمان اجتماع نه وي په یو ځای باندې ټول چې په یو امام سره جامع نه وي کنه امام یې نه وي یو اجتماع او اتفاق یې نه وي یو بلکې مسلمان پر باندې انتشار اشتراک کی سره اختلافات جنگی نه وي کنه یا په دې وخت شان ته خپل ګرځا دا مسلمان پر باندې جنگی نه چي دا فتنه ده په دې باندې ما ټوله کوي کنه وابي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني رضي الله تعالى عنه انه سمع حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير قال کہ پشتنا کہ رسول اللہ کا خیر پر بنے شے او حذیفہ سے بھی جو کون تو اسالہ عن الشر او د شرب برې شه پښتنه ده لکړه ویل مخافت ان یدر کنی دی وجه ډور دی نه چې ونن سی د شرب لره کنه چې روله را سی د شرب لره موجه ده پیغمبر دی وی اول سر نه د شر کنه ځکه مې پښتنه کړل فقل یا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر مش خوي بجاهليت شو په شر شکنا فجعل الله بهذا الخير وصلوا في مشت خدای وک بده خیر باندې چې د اسلام دا وهل بعد هذا الخير من شر دغه خیر نورسه بیا شر دریمی کنا قلت موج وما دخله سد دخان ده ده خیر کنا قال رسول برکو فرمی چه قوم یهدون بغیر حدی دا سه خلق واوی چه ده یو دریمی بهر ده غی طریقه ده منای مو پا طریقه مو پا هداد بنده و ندریمی مو ده هداد مو طریقه نا غیر پا بلا طریقه بنده و دریمی تعرف منهم و تنکرو سو چاره و ریغ مالی موید دینا و سو چاره و باد مالی موید دینا زنان معروف بیلی و زنان منکر بیلی دا سه گاڑ وڑ بنده بی بی قال ادغه حذیفه سے ویلی چې قل دمر ته چې حال بعد ذلك الخير من شر ان دی خیر اور سے بیا شر دی می قال در ته چې نعم اے دین اور سے دعات علی باب جهنم دعا دعیور موجودی چې خلق اور بری په دروازه جهنم مونږ من اجابهم الیها کین سری چه جبت کر دی الیها بطراب دی دیگه دروزه دی جهنم قذفوه فیها اولی چه بی دا خالق دلار فیها پا دی جهنم شه قلتو یا رسول اللہ سب هم لنا بیان کته دی میشته چې دا کیم خلق تا کنه قال رسول برکوفر جو هم من جلدتنا دی وی وی چې کیم دا کنه دی میر نه دی قوم نه کنه دا غا دی میر دی قوم نه وی کنه شا و اذا کلمون بالسنه دا غا عرب دی وی چې کیم دا کنه دا غا خلق دی وی چې کیم دا کنه فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک سامر که تو مودا که چره لون ده کرو جه کم ده ده غشر مولا را جه کم ده کنم قال رسول برکوه چې تلزم جماعت المسلمین و امامهم کنا د جماعت مسلمانه و د امام د مسلمانه نه نه کوشي ده قل فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام کا مسلمان جماعت و امام نه په یوزي باندې بیا څه قال رسول برکوه چې فاطمه د تلک الفرقه كلها سان به سره دغه ټول فرقه نه کنا او خپل ځون ته سان په سره ګوشه ځون ته په ځنګل شي ولو ان درنوی و ډیروی چې کیم ده کنه بیا په دې دن یو شدا دی سره چې کیم ده کنه د شمیر د ور سره کنه اچھا جی دې دن یو شدا عذاب تر دی می کنه شب دوا ور سره دی می چې کیم ده کنه دا نه خلاص دی اچھا جی او وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا ابو الاسود حا وقال وقال ليس انا ابو الاسود قال قطع على اهل المدينه بعثنا اچھا جی تشکیل شو لا په اهل مدینه باندې ور تشکیل شو په اهل مدینه باندې یو لشکار کنه په اهل مدینه منوره باندې یو لشکار چې کیم نه کنه ور تشکیل شو کنه او وتا غوښه کړل شو کنه قطعا سمنا افرد علیهم غوښه کړل شو چې کیم نه کنه په اهل مدینه باندې چې کیم نه کنه بعثنا یو چې کیم نه کنه لشکار وړي کوم لشکار د جنگ لپاره بیا دا اسود ویئی چه فکتو تبتو فیه ده ما تشکیل وشو کنا فکتو تبتو ده مونو ما ولی کل شو فیه چه کسین ده پا ده غیبات شه کنا بیا امو تشکیل آور سر شو ده سر کنا فلقیتو اکرمت بیا زملاو شو ده اکرمت سر سر فاخبرتو بیا مو خبر ورکو ده ده ده اخبر تشکیل بنده کنا بیا فنهانی بیا مانه کرده مولا را اشد النهی بسخت مانه کوله سرم ثم قال دینا ورسی اکرما صاحب ارتوی چه اخبرانی ابن عباس متا خبر رو کرد عبدالله ابن عباس صاحب چه انا وناسا من المسلمین کانو مع المشرکین سخالک دی مسلمون وی کانا سرا دی مشرکین دا جکین دی بدر فوریز بنده زنا مسلمون وی کانا دی مشرکین سرا بدر ترو غلی وی کانا فاغا مسلون مجبور وی کانا بیا یکسرون سواد المشرکین چه دی چه کم دکنه ډیرولو چه کم دکنه آغا جماعت دی مشرکین پر رسول مبرک منده دیرا پس ریشه دانو مثلا چه میلو مسلمون قتل کوي کنه و ظاهر دی سر رغلوی چه مشرکین جماعت چه کم دکنه دا دیر شی و درین شی مسلمه بیا فیات السهمو فیرما فیصیبو احدهم فیقتلوه اچه دی فیات السهمو قالو کننا مستضعفین فی الارض دا نه هم ذکر خدای په کوره دا نه واجه کیم د جیره د وینا لور شی او ویله مکاشه چې کیم نه کنه دا دینو سویا چې تو سه کفر ملګری کړه کفر جماعت مې درانه ولو کنه باب اذا بقیا فی حصالت من الناس سوا دې چې پوه شي مسلمان سړایا پیغه ردی شه د خلق نه کنه چې ردی خلق وی کنه دغه سره چې کیم نه کنه پوه شي بیا دیغه سره جه پوته شه پا دیغه وقت بیا داس کسا دو چه بیا جه کم دا دا دی جهل وقت علم پر تکی دی کنا تمام مرگری اورس پورس چه کم دا کنا پر تکی دی کنا وابي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأمش عن زيد بن وابن قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين حذيفة سے ویلی چی میشتا رسول اللہ دو حدیثنا بیان کردی رأيت احدهما ايهما بخبل سرگه لدرا لکنا وانا انتظر الاخر وزر انتظار که خبلیو حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال یو هدا حدیث می تو بیان کړه چې امانت چیرې کنه دا نازل شوی دی په اصل د زړه د سړی شي کنه شام بدلاو دا دا چې دا امانت دری څه ده کنه امانت دری دا فطرتي شی ده کنه شام ای سړی په زړه شي نازل شوی او ثبت شوی دی کنه دا امانت دری دا فطرتی شای دا دا طبعی شای دا کانا شا دا پا هر سری شای دا کانا طبیعت و فطرت پس موجود دا چه امانت چه کم دا کانا پیش خیانت چه زرن غوڑی کانا شا فطرتن دا کسا پا هر سری شای موجود دا دی اگر عورت چه دی کسی مضبطولا دا قرآن و دا حدیث نا رولا دا کانا دا رولا شا ثم علمو من القرآن ثم علمو من السنة دینا ورس چه دی یا په مثل دی هغه اثر دی هغه تیر داخ کنه وقت کنه هغه داخ ته ویل شي کنه چې هغه ټول شي رنگ یو قسم یو یو داغ بل قسم وي بشه کنه لکه سپین شایی پیش نه نه تیر ته فراوی کنه یا سیر شایی پیش نه نه زیر یا سپین ته فراوی کنه شام هغه وقت هغه اثر ته ویل شي هغه داخ ته ویل شي یارا دوله بله ما من خیلی بله قرم که یو سرا یو دیدی کانا شا اینا یو قول قول یو نیم سرا یو دیدی کانا که دا امانت دارا دا و یو قالو ویلو شی لرجوله سری دا ما آقل و ساجبا پوی دا سرا یو ما عذرف و ساجبا خوشت بیا دا سرا یو ما عجل و ساجبا تکتوارو بهدر دا سرائی کانا وما في قلبي مثقال حبة خردل من ایمان نوی بزرگ سے مقدار دا ایوه دنے دے ویلی دے ایمان نکانا دا دے مدح معیار بے بدل شی کانا لوړ وی ایمان نوی ده بس او بیا خلق بد حقو ده چې ساجي با عقل مان سړای ده ساجي با پوي سړای ده ساجي با رخ سړای ده کنه ایمان نه نوی کنه کنه چې ایمان یې نوی ده سبب هو کې ده سړي خو دی هغه مذهب مې عیار ده خلق څنګه لوړ بدل شي کنه صاحب اے دین دی وجنا دی ایمان دی وجنا خلق مت خلق کو سره کنه صاحب دینه نه دی وجنا مت سره کو کنه ولقد تعالی زمان او بتحقیق سره چې کیندا کنه لئن کان مسلمن کچیر مسلمون ورده علی علی السلام ارو پس کولو ده حق ده مولا رب مومن یغی اسلام ده ده کنا وئن کان نصرانیونو کچیر پا بل دین شو ده رده علی ساعیه ده ارو پس کولو حق ده مومن ده ساعیه اغی ولی ده ده کنا ساعین آغا ولی مراد ده بچا ورده ده نوشتو ولی ورده ده نو خصو حق و هم مریم آجنن سوی وغلی فما کنتو بایعو نه یزو جزو جکیم ده کنا بیا و سودو که الا فلانن و فلان مگر خول خول خلق سکه یونیم فلان کای و فلان کای که ایسر او که یا کنا ده هر کسانه بزرو نمانی ذکر چه سخت خیانات شری شو کنا سخت دکه شری شو باب تعرض فی الفتنه ده دا باب دا بیان ده اغه تعرض شه و فتنه شه فتنه شه جه کم ده کنا تعرض تعرض تعرض سمانا جه کم ده کنا چه زن جه کم ده کنا دهاتی جوړول کنه شم چې زون نه دهاتی جوړ کې زون نه باندې چی جوړ کې وې زون نه چې کوم د غری سړای جوړ کې کنه شم سمانه او ته نه ورګي په سره نه سر ته نه هول دی او دهاتی د لوټ شه باندې د لوټ شه دول کلیه د لوټ شه چې کوم نه کنه غری را غری ته چې کوم نه کنه لوټ شه دول زون ورکه کنه سره دانر دی مې ځکه چې په سره شه خو فتنه وی کنه شم دا تعارض په فتنه د زون نه دهاتی جوړول چې کوم نه کنه فتنه وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن اكوع انه دخل على الحجاج فقال حجاج وتقول يا ابن الاكوع او سلمة ابن اكوع صاحبا نا ارتدت على عقبيك تجه کیمنا و پسوئے دے اسلام را پیغی پین دے اخبر بن دے تعرب تا ویچ تو خود حتی سوئے قال در تاویل قال در تاویل چلا نا زوجه کیم دکنا مردد سوخو نیا خدا اشاره ته چې نر دی ما د حتی سه سه دا وجه دادو چې ولکن رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رسول برک عزت کړ د مت فل بدوه پیره چې کیند زنه د حتی جوړول شي کنه یره چې کیند کنه د حتی زنه جوړ کړ بونډې چې زنه جوړ کړ چې کیند کنه پیسې یې سره دا فتنه په وخت شي وعن يزيد بن ابي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خرج سلمة بن الاكوع الى الربزة ربزة يزيو مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي سعسعان ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم قريب ده چه ويوه بهترين مول مسلمان اغل زميره يتبع بها چه ور پسې وی په زميره پسې شعف الجبال هغه سکه او پیغه کنا سره ده غره سره کنا ده غره په سره سره خپل رمه بیا ده پیای کنا ومواقع القطر وفزيده يعني واردل ده بروما يفر بدينه من الفتنه حتی که چه شاه مبارک اوکلا دی دی رسول مبارک نا پا خوشت سره کنا پا سول سره کنا شاه مبارک آیده نا اوکلا خیر دیتا غورا جگو فسایدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین بیو خط رسول مبارک بیو ممبر تا فقال ویچه لا تسألونی اچھا جی نشل بغاش عن انس رضی اللہ تعالی قال سألون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشتر شریک خالکه دا مول غشتل ندی کنا اچانک هر یو سړی چې و راسو فی ثوبه سار دې د پټو په جمعه د شی ساری نه غوښتو په جمعه خپل شی یب کی شړلې چې دا سو شول کنه دې دې یو سړی د فانشا رجلنا بیا چې کیم دا کنه ابتدا وکړه یو سړی فانشا رجلنا ابتدا وکړه په ځای دو باندې یو سړی کنه کانا و دا سره اذا لاها یودا الی غیر ابیه سوه دوی چې کیم دا کنه چې دا جګړه کړی چې سره کنه جگارا وکڑا دی چا سرا چه چا سرا وی شاخ شو کنا یو دا علا غیر ابی ور منصوب اول وی شدای چه کم دا کنا بطراب دی خیر دی پلو رخ پلو تای سرا تازا غیر ہو تازا غیر تو دی چا زیای کنا شا تو اخفل پلور پتا ہوگا کنا شا چه کم مشهور سرائی ہو کنا چه اخفل مشهور پلوری ہوئی تا وی چانا ور منصوب ہو بل طرف تا وی چا ور منصوب ہو کنا زرا تو غامر سرا خبلون کی داس کری دی آغا کنا بیا چې کیم ده کنه کان اذا لا حیون الى غیر ابیه فقال بیا چې کیم ده کنه اول چې یا ربی الله من ابی ابو بلور سیکتا کنه شدا پښتنه قال رسول الله برکته چې ابو کا حذافه تو بلور حذافه نه کنه شا ودره ثم انشا عمر رضی الله عنه چې کیم ده کنه خبره کوي عمر صاحب عمر صاحب بیا پښتنه رکړې شریعه نه را کنه رسول الله برکته غصه ده سره ولې ده پر کنه دا کیسه وکړه رضینا بالله ربا رضی مش په الله په زیات ربوبیت او اسلام دی زیات دین او محمد صلی الله علیه وسلم دی زیات د رسول الله نعوذ بالله من سوء الفتنه فقال النبي صلی الله علیه وسلم ما رايت في الخير والصدق اليوم قد نذل ذل مو بخير او بشر شی بلا ور اس پشان نه نن روزه چیرې یا انه صورت لي الجنه والنار شان دا چې سورج جوړ کو شمو ته بر دي جنت یا و دي ایر یا حتی رأیتهم حتی که چه ولی در مورد جنات و دوزخ دو سر دون الحیط پا طرف دی دیگه دی ولی دی دی ولی پا طرف مولی دل دو سر کنا قال قطادتو یذکر هذا الحديث عند هذه الايه ذکر کول شي دا حدیثا پر ذکی دې دغه آیات باندې پر ذکی د نزول دې دغه آیات کنه چې دا انده آیات په دې وخت کې کیم نه کنه دا نازل شو او دا حدیث ذکر یا ایه الذین آمنوا لا تسالون شیئا تبذلکم تسؤکم وقال عباس نفسی حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاد أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المتقدم كان فده غير پوس حديث متقدم بنده چه رسول مبارك اخت منبر تا كان دا کسی دو وقال كل رجل لافن رأسه في صوبي فقصد لافن تکنو ورسره كان دا دی لافن تکنو ورسره هر سرائی چه لغشتین کو پټوین کو د سارح بل بجما خپل شیب کی جړلې وقال عائذا بالله من سوء الفتن دا سی ویلې دي او قال یا دا سی اعوذ بالله من سوء الفتن په شک سره روغلې دي کنه وقال لي خليفته امام بخاري سے وی جویل دی متا خلیفہ صاحب حدثنا يزيد ذري قال حدثنا سيد ومعتمر عن ابي عن قتاده ان انس رضي الله تعالى عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال عائذا بالله من شر الفتن داري شک نشته وی بشه کنا بلکه عائذن بالله اغا ده سو په دی باندې شر ور بدل شو کنا دا غا دی شمن شر ور فتنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنه من قبل المشرق مشرق طرف نه وی چې کیمدا کنا فتنه ارو دی کنا اچھا جی وابي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا شعب بن يوسف عن معمر عن زهري عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى جنب المنبر رسول مبارک ودل سنگ دی منبر سره فقال وچ الفتنه تو ها هنا الفتنه تو ها هنا الفتنه تو ها هنا من حيث يطلع قرن الشمس کیمیا چې روخیری اصل کده شیطان سیل کده شیطان نه ورمه سره رو خطر مرا دی چې دو کلا روخیری کنه شیطان به هم غور وداری کنه ته کبل کل نظر سیل کې پرمان دې شهر وخیری کنه او قال یا راس یہ ویلی دی کہ من حیث یطلو قرن شمس قرن شمس کنا یہ قرن شیطان قالو وفي نجدنا داو یا چې وفي نجدنا چې الله مبارک لنا في نجدنا خدا پاک برکات او جمی سب نجد دې میشه قال رسول برکول الله مبارک لنا في شامنا الله مبارک لنا في یمننا قال یا رسول الله في نجدنا فاظنه قال بذكمن کو بده اصلاح بلو قال في الثالثه چې ویل کړه بدرې مرشه دریم ورشه دا ویلی دی چه هناکا الزلازل والفتن دا نجد سنه کنا نجد دا با شک طرف تا کنا اما دینه من آورنا دا نجد چه دا دا دیو زلزله دی بی فتنه وردی بی آبیائی اصلو قرن شیطانه او بده غشه قرار وخیری اغا تلای دا شیطان کنا قرن شیطان نا تلای دا شیطان وابي قال حدثنا اسحاق الوسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن عبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرجونا ان يحدثنا حديثا حسنا يمين زايل وجده بيان کو مثل يكشل حديث قال ویلی دی دغه سعید ابن جبیر صاحب چې فبادرنا الیه رجل بیا اوور وکړه پمیزنا الیه دی عبد الله ابن عمر صاحب ته یو سړی یو سړی په مين نبی له ورغه فقال سړی ته یا ابا عبد الرحمن دا کو نیا وکنه عبد الله ابن عمر صاحب حدثنا عن القتال في الفتنة دا بیانو کمیشتا دیغه جنگ لا د فتنه په وخت شي کنه چې فتنه مسلمانه په وخت شي فتنه روش والله يقول الله بخو فرمای چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه د جنگ وی کی بده وخت شي کنه فقال عبد الله بن عمر صاحب ته چې حالت دې ته پاتہ سمل فتنه تو سکلت کا او مکور تک تو لاره مېر دې تو معنی مېر دې در باندې بیره شي کنه على الملك شخصي وليس وليس بقتالكما هذا سين الصلاة وليس كقتالكم كنا ونو آغا جان کو بشان دے اگر جان دے تو سے بچری با دے تو سو بچری با خلافت با دے سرا رسی کنا ویلے کنا دا جان سو کنا جا کم شری شو مسلمان پر مسئلہ فتنہ خدا و دے بیعت کی ساوا دے خلافت کی ساوا کنا دا ټول جعفر او رسول الله برکو جنگ له مشکین سره په کوفر باندې وکړو سره ټول ولا جنگ په کوفر باندې خونه له په بچی باندې سره ورکی کارا شا نو بیا دې دا خونه له مراد کړه دا فیصله کارا شا باب الفتنه ته الله دې تموجو کموج البحر هغه فتنه چاغه چې کیم نه کنه چې په وای په شان دې چې په سمندر کنه وقال ابن عيينه عن خلف ابن حوشب قال زوره شده غندی تسعه به زینتها چه کوشش کو دا زوره شده سرا به اخی زینت اخفل کنا پا زینت اخفل سرا کوشش کو لکل جهولن ده هر دو وقوف پا طرف کنا ده هر دو وقوف پا طرف بنده ورتشتی کنا لکه زورا شده وی زون یه رفت انگر کرده ده و جور کرده و تو ده ورتشتی خوب مغ یش پا بدلوی جوازا خبره دو کنا شد دا سه دا جنگ باوالو وقت ده زون نزورا شده جورا وشو بناو سنگار جوړ کو چې کیم دا کرا شا او تو په طرف در تستی کرا شا خدا هر څه کې په بدلوي په ورته په ورته شو کنه الحرب اول ما تكون جنگ په وال واخش چې کیم دا فتیتون د زوا شوی تصابتین ته حاجه منډه وروي پیغه زینت اخبر سره لكل جهول د حرب وقوف په طرف باندې کنه حتی ازشت علت سواخت چې کیم دا کنه چریا ګارم شي دا جنگ هر څه کې لږ څه ورکه څه کنه او هر څه کې پروايي او چې کیم نو زول ولا خپل سړي چې کیم دا کنه شا ورسته خو بیا څه غرات دي کنه چې غرات ها بیا حتی ازشتا علی سواه دی چه ریخ چه کم دکنه بال شی دا جنگا و شب زرام حاوره غزور شی چه کم دکنه لنبه دیگه ولا تاجودن و گردی چه کم دکنه جنگ بوڑی غیر ذات حلیل اندازه بوڑی چه نوی چه استرا دی میڑا کنا بلکل سیکه نبس حمر کری کنا شمتا بیا جه کم دا کنا سپین ساری شی کنا نو بیا دی شمتا په حال لکه دلی دی بڑی شی چه سپین ساری شی یور کرو لونها بس گنل فی رنگ دی دی خدای دی مخبرو کا سب پورای کنا هو وتغیرتا و بیده کنا مکروحتن او کردی دو چه کم دا کنا مکروحا زشته کړی سوی کنا ور بدلا سی دو ور متغیره سی دو اغه مکروه دا نو بیا دی ویل لسم و تقبیلی و تغیرت و بدلا سی دو دا سی یون کرو لون ها چه باد گانا رسی چه کم نکنا رنگ ده ده و تغیرت و بدلا سی دو مکروحتن لسم و تقبیلی چه بادا گانا رسی دو ده پر ده اغه بیکا ولی و ده پر ده اغه کشالا ولی کنا میرا کا بی کول دی کب سلا ول دی بعد یې غاڼل شي کنه ځکه چې بډای د سپینزار یې د ورانګي سره غشوا دا ګل دې کړی دی چې پړه شوی د سره کنه میرا دې کیم دا کنه څه کې نو شلوي و نه بی کوي کنه شام راینه دا خو شي بجان و نه هر څه زون نه خلاصي یو رسته خو کنه دا یې دا وای چې نه ول په دې سره وې دې جنگ صورت سره په سره هینې زون ته بخښ کولو کنه بعد یې په فتنه شنه داخلي دل کنه وابي قال حدثنا عمر بن حفص بن عياض قال حدثنا ابي قال حدثنا علامش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفه يقول بينما نحن جلوس عند عمر رضي الله تعالى عنه من نوسي بن ركيد عمر صاحب اذ قال اچانک حضرت عمر صاحب چې ايكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه دي کیم یو دې توسه یو دې یو دې کوي معنی ور پزر کوي کول او خبره دې رسول مبارک په برای دې فتنه شي چې دا کړی وي قال ایده غاوه تا ویل کنا حضیفه صاحب حضیفه صاحب تا ویل فتنة الرجل فی اهله و ماله و ولده و جاره یکفرها الصلاة و صدقة و الامر بالمعروف و نحی عن المنکر فتنه ده سڑی معنی آغا فتنه ده سړی امتحان ده سړی په اهل خپل شي روشي کنه په مور شي روشي په گاونډي شي روشي په بال بچ شي روشي یکفرها والختموی دغه فتنه لره د امتحانات لره المین د سری صدقه د سری امر بالمعروف و نهی عن المنکر د سری ولې په دې نه کې عمل سره دې فتنه نه خدای خلاصوي کنه دې پرشنې نه دې امتحان نه دا انده ورته دي قال هر تمر صاحب دا چې الله عیسی ان هاذا اسالک دې مترک مړه نک بستر دې نه چې صدا هغه چې کیم دا کنه به مړې ولا پرشنې په حال چې په مال ته قال ايكسر الباب ام يفتح قال حذيفه صاحب ته چې نه بل يكسر متولا رشید دروازه بل خاص عمر صاحب نو شهید کړه اچھا جی قال عمر عمر صاحب چې اذن لا يغلق ابدا چې دا دروازه مو ته کړه چې بیا نه را پیر نه شي به شاله پر کنه زګا چې هر عمر صاحب چې شهید شو کنه دا دروازه مو ته چې مو ته شو به هر عثمان صاحب د ورولو هر عثمان صاحب نو چې هر دری صاحب د امیر معاویه صاحب کنه دا یزید دی او دا چې کیم نه کنه عبدالله ابن زبیر صاحب دی او سیک او سیک کنه دا جنگی نه چې کیم نه کنه شریک شول کنه شا لا یغلق فبدا قلت اجل بویتا چه دا غاستو قلنا له حذیفه میر حذیفه صاحب سوویلا دا شقیق ابن وائل دی کنه چه اکان عمر و یعلم البابا عمر صاحب سرنگ دا دروزا پیغان دا کنه پیغان دا چه دا دی فتنه دی پر دروزا چه دا وربان دا فکر دی چا دې فتنه دې پر دروزه هر عمر صاحب په رضا چې سیک دی ور پر کنه کوی دې خلک دا خدا پتا نه ولګي دل چې دا دروزه سیک تو کنه شم بیا هو ایفا صاحب نن پښتنه نو کړوي چې کمنه ولا ډارې دي مې خو نه مې شو دی هغه چې کیمنا کنه پښتنه ځنه کړای مصروف هغه چې کیمنا غاور سره خلاص و کنه غاب شپ مصروف ته مې وې چې ته پښتنه نه لوکه کنه چې دا دروزه سیک تو کنه په دروازه باندې نوست رسول مبارک په پرا دروازه وی نن زه جوړې ده کله نه در صحیح او خو زه دا لیک شنا په دې دروازه باندې په دې ګډ باندې زنه صدا بو خو ګډ باندې ورم یا مون رسول مبارک مت امر نو کړی چې ته چې کیمله باندې دروازه باندې شنا ولا خپل شنا فلا ابن نبی صلی الله علیه وسلم وقضا حاجته وجلسا وکشن رسول مبارک فبوخ شنا نه کړی او فوقفا ابو بکر صدیق صاحب ودرد لو فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا ربي الله ابو بکر يستعلم عليك ابو بکر صدیق صاحب اذا طلبي بتوما دي ورکوي جزت قال رسول الله برکت او چې اذن له هو سرا وبشره بالجنه زرا ورکه ده په جنت سره فدخل ابو بکر صدیق صاحب نو فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ده رسول الله رشيد رسول فكشف عن سقيه اغا جوت ولا وګړه پندینا ودلله في البير ویلا له دې سره په کې او که صدیق صاحب شي دره د هر زمد صاحب کیو تر د باز د چر دی ډاک شمیرا په دې باندې زینو فلم یکن فيه مجلس نو په دې شي زید نو سپین را ثم جاء عثمان فقلت كما انت حتى صادنا لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن له وبشره بالجنه عثمان صاحب تو ذرا په جنات باندې ویر کا هما بلاء يصيبه وبيره کنا احن دی کنا زه شری شو چې مت من نکړه چې کیم نه کنه دې دوره را خپل کنا او وادعو الله او دوامه به خدای پاک نه یاد یا کنا دې تلل دې ده کنا مو ورېر وی کیمو کنا مو دا ته من نکړه چې هغه چې دا دی وا کنا لو غلاوا او دا به دا وګړي خدای پاک هغه روان قال ابن مسعود شاه سيد مسعود سویلی چې فتا اول ذالک قبورهما وابي قال حدثنا ابو بكر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابو وائل قال قيل لأسامة رضي الله تعالى عنه او رسول اسامة صاحب تا اسامة صاحب دا دے رسول مبارک المسائی و کنا دا متبنای نو زید دے اغت یا اسامة ابن زید کنا او دا رسول مبارک محبوبی او کنا او جکیم دا کنا او صحبرون پر رسول مبارک بندے المسیکاو الا تکلم هذا اچھا جی الا تکلم هذا آیا خبر نه کته د عثمان صاحب سره چې کیم نه کنه هاذا د اشاره چاته دو یا عثمان صاحب ته د اشاره دو کنه عثمان صاحب ته د اشاره دو دا اصل سے عثمان صاحب چې کیم وکنه عثمان صاحب ده یو غاوه چه کم ده ولید ابن عقبه کنه شا ولید ابن عقبه کنه دا ده مکرر کرده کنه ولید ابن عقبه هو ده ده طرفانه چه کم ده خلق ده ده معلوماتی چه شروفیه چه کم ده کنه شلی دی کنه شروفیه شلی دی بیا چه کم ده کنه اسامه صاحب ته خلق اول چې ته چې د عثمان صاحب سره خبره کړې و د ولید ابن عقبه په باره چې دا لري کړه وا کنه سا دا لري کړه وا کنه او مطلب دا چې دا فتنه وي چې کیم نه کنه ختم شوی و بیا دا دا وي چې مو چې کیم نه کنه خبره کړی دا سره یا دا سره و اذا هنا چې سمو خبره ونه شي مان نظر بیا په مخ تیرا روخلو فتنه جوړه کړه کنه سا ها ټیک ته کې صاحب چې کیم نه کنه چې مسئله دا خوان نکو در خسرائی کوئی دا کسا چه دائن دالره کا یا دا ولگا و کنا و یا دا چارو کا یا دا ماکا کنا کسا خوی تخشی خوی دا خونا چه کسا دی چه سونا شیوان لبی پا مخت فتنا جوڑا بی تیرا رو خلی کنا شا نرزت تو فتنا خونا جوڑا و کنا شا قیل لی اسامه اسامه صاحب تا چاول علا تو کل محاضا آیا تا خبر نکی چه کم لکنا دی عثمان صاحب سرا ایره غی ولید ابن عقبا پا بریشه اغا سرائی اقولو لرجلنا چه زا اویا چه کم دکنا یو سری دا بعد ان یکونا امیرن علا رجلین اولد چه دینا چه دا وی چه کم دکنا امیر پا دوی سرائی بنده کنا شا چام تا خیر انتا سشای چه کم دکنا بہتار یہ کنا شا مطلب دا دا چه یو امیر موجود وی کنا شا امیر امیر موجود وی مثلا ایدین اولد چه زبر سری دا اویا چه تا بہتار یارا دی عبارت تلا ایکی کنا شا ها دا بل مثلا پرېل دی یا دا بل چې کیم نه لري کې ته دې مرز نه کې خدا هم به نه جوړ کړه کنه دا چې رکه کنه شر وما انا بالذي اقول لرجل انت خير کنه نه هغه سره چې زویا سړی دا چې ته بهتاري یې تله یې کې دې مرز ته برابر چې دې نه چې وی یو سړی امیر په دوه سړی باندې پر امیر موجود وی کنه بعد ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله چې مارو دې دې خبره رسول الله مرغ نه یقول چې ویلې یجاء برجلن رو وصل شي قیامت په ورځ باندې یو سړی فیطرح فی النار او چې ول شي په يرش فیطحن فیها دا یو ورل شي په يرش کنه فیطحن فیها کتحن الحمار برحاه لکه څنګه هغه اربد دل دی هغه خرا یا د غوی یا د کچر برحاه به غزان رح خپل باندې لکه مثلا دی کنه هغه هغه پر تعالی د ځان رول شي کنه امر بالمعروف میں وکڑو ولا افعلو فخبلا میں ودا معروف نکرلا وانا عن المنکر من کمول میں دا منکر کرل خو افعلو مو ودا منکر فخبلا کرو کنا وفي قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال لقد نفعني الله بكلمه ايام الجمل بتحقيق سره نافر فريد خدای مکمتا پیغه خبره سره دیگه ورد ده جنگ جمل سه کنا ده هر تلی سه هر دایشه پر مات سه جکیم جنگو کنا او که هر دایشه با یج بنده اسوارا و کنا نستو ده وجه جنگ جمل ده ورش داما دیشی و خبرا بنده خلای بک متلویا فیدار ورسولا لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواد چه ورسد اللہ رسول مبرک صلی اللہ خبرا چه ان فارسا فارس خلق صدا کنا ملک و ابن دا کسرا دی په ظلم دی بچا ګرځا ولی دا لیر دی کسرا کنا رسول مبارک دی کلا دا خبر ورسول چې فارس خان کې دی کسرا لیرا دا په ظلم دی ملک ګرځا ولی دا کنا بچا ګرځا ولی دا قال به رسول مبارک په دی وخت شوی چې لن یفلح قومون هرگز وی چې کیم نه کنه کامیاب نشي هغه خلق ولو امرهم امراتن چې دی ور سفر کړوي امر دې کنا ولایت خپل شزه ده کنا نه شزه ده چې کینه کنا عمل ور سفر کړی کنا دا هر بیس کامیاب نشي دې کې سم ته الله فائدہ وکړه کنا مظفر د شاف او غاری دا شو چې کینه کنا چې ودو مثلا په حق وی ده او بکر صدیق صاحب چې د رسول برک بی بی دو امهات المؤمنین شدو خو بیا دې په کرمان کړ چې یاره شزه په سلسله دا نه دي ټیک کنا شان نو بیا دې وجه نه به هر طریقې سره نه چې کیم نه کنه په دې پسې وروړې دې خبره متلوه فائدہ وکړه ا مسلمان دې جنگ نه خدای په دې سره باج کړ کنه شه وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبر عالم قال حدثنا ابو بكر بن عياض قال حدثنا ابو حسين قال حدثنا ابو مريم عبد الله بن زياد الاسدي قال لما سار طلحه والزبير وعائشه الى البصره سوى شلول طلحه صاحب زبير صاحب عائشه بن عبد البصره او يغنا الاشكاري رجل الله بعث علي عمار ابن یاسر و حسن ابن علی ولا غل جکیم دا کنا هر دلی صاحب عمار ابن یاسر صاحب حسن ابن علی صاحب فقدما علینا الکوفه تبی رول الزمیش بنده کنا کوفه تا رول دا غل جکیم دا کنا ابو مریم عبدالله ابن زیاد اسدی ویئی کنا فسائد المنبرہ بیاو حضر جکیم دا کنا عمار ابن یاسر صاحب منبر تا وکان الحسن ابن علی فوق المنبرہ والله خو ګورا ٹھیک تو امیر دی پر مان سے مخالفت ستا سره او سایو مخالفت او بیا امیر دی پر مان سے ایندو دی امیر خلاف لخکار جوړوي دی غنا او مخالفت ستا خو کسي کسي خلقا دې باوجود کنا دو رسول مبارک بی بی دو امهات المؤمنین شدو دو جه کم ده کنه خطون جنت تو کنه سجده سوینا جه کم ده کنه ده قدر احترام بخبر زی بنده ده کنه شام والله بخدای من قسم انها لزوجه نبیکم صلی الله علیه وسلم فی الدنیا والآخرت دو بی بی ده نبی ده تو سدو بدن یو شاو پا آخرت شا کنه ولكن الله ابتلاكم لكن الله پاک امتحان وکړي د تو سره یو علما ایاه تو دیون ام هيا چې خدای پاک دا مری مکو چې د هر ذری زمه ته اپ کېو کړي دې ته اپ کې امتحان ته خريو خري کړه حيث بعثه علي الى اهل الكوفه کلا چلا زلا و دلاره حضرت علي صاحب طرف د اهل کوفه سجده پر یستنفرهم چر چکو دی لاره کنا چر وبسی دی لاره کنا ویلی کنا دی کنا معاویه صاحب خلاف کنا و دی حضرت عيسى خلاف کنا حضرت عيسى معاویه صاحب طرف کنا اچھا جی یستنفرهم چر چکو دی لره کنه فقالا ابو مسافری صاحب او مسعود صاحب دوی سره ویل چې ما راینا کا اتیت امرنا کنه نه لري دا مشتو لره کنه اتیت امرنا چې تو کړی وی وچار اکرها عندنا چا یو تا مکروه وی بعد وی پر لیکي دی میز من اسرائک فی هذا الامر دیغه بیرک له طرف دې امر شو عمار صاحب ته یی یا تکی ما بیړه کې کنه دا جنگ شي دا هر دلی صاحب دی او د عائشه صاحب دی جنگ دا په دې چې نو ډیر راځي جلتی وخت کېدو کو فه تر غلای لشکر ته را سره کنه نو ویره ډیر چاره دې کوي خو په ټوله چاره شي وا دې څنګه ټول په چاره سره امر مکرون سره لکه دا ډیر کړل دې ته د لشکر په جوړول څه دي دا مسلمان پر واسه رقیب جنگ دا کنه په دې چې دا کیما بیره تکې دا دې چې سمره مکروه چار دو دې می څنګه دا بل مکروه چار دې میر نه دو دې نه چا اده کا ابو مسعود انصاری صاحب کنا اده غیر کا یو یو جوڑا ہے دا دولت مانو کنا یو یو جوڑا سے ور کلی ثم راح الى المسجد نور چلوڑ لی فتراب دے غی جامع مسجد دے کوفے کنا وابی قال حدثنا العبدان انا ابي حمزه عن الامر عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار رضي الله تعالى عنهم فقال ابو مسعود ما من اصحابك احد ما من اصحابك احد ابو مسعود صاحب تبعي كان عمار تا نو ویلی وما رأيتو من کا شیئن ولو دلی دلا مویتنا تشای مون صحب دا نبی سلام کی ماها سبل گر رسول دا رسول مبرک سرا آیا با هندی چیز یوگ آیا جانی دا موسنگا من استثنائی کا فی حاضر الامر دی بیرک لیدی تنا پدی امر دی دیگه جانگ مسلمان شد فقال عمارا مالتوی توی چی آبا مسود وما رأيتو من کا ولا من صاحب کا جدا بو مسافری صاحب دا جمیل پتا جامع مسجد په طرف باندې کنه یاره چې کیم دا کنه لوټ شي او یا جمیل مسجد ته باور اذا انزل الله بقوم عذابا خدای پاک چې نازل کو بس خلق باندې عذاب بیا هغه عذاب داسوي چې خاص دره مره دره رسېږي چې کیم دا کنه بلکې آل تک دغه بل پیټ شي بیا دې وابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زوري قال اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم سكتي بديش ثم بعثوا على اعمالهم بیا ورته کول چې د قیامت پر ورځ باندې په موافق د خپل خپل عمله باندې باب قول النبي صلی الله علیه وسلم للحسن ابن علي ان ابن هذا سيدنا لمسیتا بچای ویل شي کنه حسن صاحب خود رسول مبارک مسایو ان ابن هذا سیدنا ولعل الله ان يصلح به وكذلك چې الله پاک اصلاح رو علی دب سو سر بین فیاتین من المسلمین فرمان دی غدوی جماعت دی مسلمان شی یو دی حضرت علی صاحب جماعتو یو دی امیر معاویہ صاحب جماعتو دی فرمان شی اصلاح خدای پاک دی حسن په سبب سره رو وصلو کنا دای په اقتدار تیر شو کنا شسول ہے وکړه چې کیمنا کنا دی غا سره چې کیمنا معاویہ صاحب سره وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسرائيل ابو موسى سفيان بن عيينة ده حديث نقل کوي د اسرائيل نه بیا چیرته د اسرائيل لیدل ده تو وی چې ولقيته بالكوفه د زمل او شوه د سره په کوفاشه کنه کوفاشه د سره مل شوه جاء الى ابن شبرمه رغلو د اسرائيل د ابو موسى سره دغه عیسی سره کنه شان عیسی دا عیسی دا سو کنه چې دا د کوفه امیر و کنه شپ دی وخت دا په کوفه باندې چې کیم نه کنه مقرر و دا عیسی اچھا جی او کدای شي چې کیم نه کنه دا عیسی نو کنه عیسی دا لس کې دا سو چې کیم نه کنه چې سو کدای چې سای بنا په شری دلی وی کنه دغه اسرائیل وته وی چې سای صاحب نه مور داخل کړ چې زرش کې واز نصيحت وته وکا کیسه وته وکا کنه او بیا چې کیم دا کنه دغه ابن شبرما نه غیر داخل او باندې ځکه چې دا اسرائیل چې ور ساغو سنو کو کنه په دې په یوه چې کچره به ور وستو وادي واز نصيحتینا دته چې کینه په مخ ور جذب کې دي کنه شاه بریټ په کو کنه شاه فقال ابن اسرائيل ولي چې حدثنا الحسن متدا کیسه کړی د حسن بصری صاحب قال حسن بصری صاحب ویلی دی لما سار الحسن ابن علي الى معاويه رضي الله تعالى عنه سوحت چې لوړو حسن ابن علي په طرف د معاويه بل کتای به سره د غلاش کرے کنا لاش کرے چې کیم نه کنا ور ورته کنا بیا قال عمرو ابن العاص لمعاويه تا عمرو ابن العاص دغه اول کنا معاويه صاحب تا کنا بیا کفیل او دی دیغه اولاد دی مسلمونه کنا ای دیغه اولاد دی مسلمونه و کفیل سیک پی زالف کار خود خامه خواهی رو بوس کنا و جی رو بوس جی کیم دا وڑو بال بچو پتی کلی ای دیغه دا نگرانی و دا حفظات و دا کفلت دا ایسا فقال انا عمر بن عاصی تاوی چی انا فقال عبدالله بن عامر و عبدالرحمن بن سمرا نلقاه فنقول له السلام عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سمران تاویل که تاسه اوکی او که تلاش کرے یا نماورو کو سنلقاه میر میں لویدی دے دسرا دے حسن صاحب سرا فنقول له الصلحہ بیا میر مطالبہ کی دے دنا دے صلح فنقول له بیا ویای مزدتا چه الصلحہ من نطلب الصلحہ میر طلبیتنا صلحہ قال الحسن حسن بصری صاحب بلیدی چه ولقد سمیت ابو بکر رضی اللہ تعالی قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطبو جاء الحسن رسول مبارک به اورید دی اورید خطبه ویلا پدیش حسن صاحب روغلو کنا جماعت تا فقال بی رسول مبارک وی چه ابنی هذا بچای دی مداغ سیدنا دا بلکل جی کبنا کنا سید دا سید دا ولعل الله ان يصلح بين به بين فئتين من المسلمين وكذا شيء خدای پاک اصلاح ولې د بسوتره فرمان دی غدوی جماعت د مسلمان شه کدا صلح کی سره سره او معنا د حسن صاحب پہلے افرائی پاک کے دوی جماعتے پر مس اصلاح رسولو و بیا سلے کی زا جو من لدائی بے لگا سیادت پر اہل یا دلائی کا دا رسولم برک ویلی دی چه دا دے مو بچائی صدا کنا دا سید دا کنا شا و سید چه وی سیادت و مشتوی پر لائق چه وی خواہ خود دا اختیار کو کنا چه ریغا خوڑی کنا شا وفی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سفیان بن عینا ویلی چه قال عمرنا عمر بن دینار ویلی دی اخبرني محمد بن علي ان حرملة مولى اسامه اخبره حرملة صاحب چه حضرت کرشوم رئی ده اسامه ابن زید اغه خبر ورکده هو اید محمد ابن علی ده قال عمر ولی ده ده عمر ابن دینار چه موتا خدا کسا چه کریه ده محمد ابن علی ده کریه ده کنا خوی دینا ورس چه وقت رئی تو حرملتا مولی دنا ده اخبری حرملا صاحب کنا شا قال اید حرملا صاحب اخبرا تاویلی دی نو بیا دی او د محمد ابن علی په واسطه سره د کی سر تر سره دریدو چې ارسلنی اسامه هر ملا صاحب یی چې ولا ظلم ولا اسامه صاحب الی علی په طرف د حضرت علی صاحب کنا وقال او دغه چې کیم نه کنا اسامه صاحب ورته ویلا اچھا جی نه وقال او ویلی دی دغه هر ملا صاحب وقال قال ابي حرملا ویلی دی چې ارسلني اسامه الى علي ور ورجل مولر اسامه صاحب طرف دی علي وقال او دی اسامه صاحب دار تا ویلا وقال و دی اسامه صاحب دار تا ویلا چې انه دا حضرت علي صاحب صدا سيسالك الان خما خواه پشتنا کو دی تونا ایس کی ورشه کنا که تونا دا پشتنا کو فیقولو دا سده تبیعی فیقولو دا حضرت علی صاحب دا سده تبیعی دا کسا می سیده سره ده تا وکر حرملا سوی چه فلم یوتینی شیل متا که منه استشان کلو رو لوری است چه کم ده کنه دامرا ده ریاره خرچان کلو رو کنه شان لوری است رو نکلل کنه شان ٹھیک شو فذهبت الى حسن و حسین و ابن جعفر دینا ورس کیا سمین ده جهر دری سیب تیر شو کنه به ذلولو ده حسن سیب ده حسین سیب ده جعفر پتر ابنه رضی اللہ تعالی عنهم آغا خو بیا داس وی فاوقرو لی راحلتیا بیا بور کړل مو تا دوی سوار لئی دی مو کنا دوی سوار لئی ارتا بور کړی کنا شا اینه داخل صحیح سره یو حسن صحیح کنا خدا و دیس سید ولی سره جوړی دی کنه ور سره جوړی دی کنه شاه دا په دې پر وروړو کنه چې دا د سید ولی سره جوړی دا رسول مبارک دی ویلی چې ان ابن هاذا سیدون کنه دا چې کوم نه کنه فرق دی موجوده او بدش باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه اذا قال عند قوم شيئا سوحتی چویی رو برو ده خلق سشای ای خلق برو برو عند قومین یه سنگا یو خبر او کو کنا ثم خرج دل رسول چروتل فقال بخلافه کولی سی دکلو ده په خلاف باندې کنا رو برو یو خبر کو وجه کلا نه رو دی به بلا خبر کو کنا شاه نافع سے ویلی چه لما خلح اعل المدینت یزید بن معاویہ سو وقت جه کم ده کنا چه اخبر بیعت رام کرو احل ده مدینه ده یزید ابن معاویہ صاحب سر کنا یزید ابن معاویہ ایده سر جه کم ده کنا اخبر بیعت رام کرو کنا شب دا یزید ابن معاویہ ده معاویہ صاحب بچایو کنا او ایده جه کم ده کنا اخبر بیعت ده سره مدینه منوره خلق کران جمع ابن عمر حشمه و ولده الجامع کل عبدالله ابن عمر صاحب حشمه اغا خاص خاص خلق اخبلا ده خسان چه کمی کنا آیا جامع کل و اولاد اخبر کنا دایر جامع کلا فقال بي عبد الله بن عمر وتوي چې اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عرض لي رسول برکنا يقول چې ویلي يوم سبل كل غادر لواء يوم القيامه دراولا وی چه ده هر غدیر ده پر جنده ده قیامت پورز بنده کیم سرائی چه غدار وی کنا ایده ده غدره نقش و علامات جنده وی ده قیامت پورز لگولا شی و این نقل بایان حاضر رجل امیر بیان کرده اینه دیغ یزید سر علا بیع اللہ و رسوله پیغه شرط بنده چه امر کرده خدای پک پیغه بنده کنا و رسول ده خدای پک پیغه بنده امر کرده کیم بیعت نا پیغه طریقه سر امیر ده سر بیعت کرده کنا وإني لا أعلم غدرا أعظم من وزن بزن غدري غطا دي دينا أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله جي بيعت بكل كذي يسري سر جي كيم دا كان بيغ بيعت خدای و رسول بنده مانا بيغ دا شرط مطابق ثم ينصب له القتال ثم ينصب له القتال بیا در اول سی ده پر جنگ بیا مثلا د سره بیل جنگ دی دی کنه چې دلته بیا پر سره کړه دا وعده در سره کړی دا بیا در اول سی میره دتا وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عوف عن ابي المنهال قال ابو المنهال ویلی دی چه لما کان ابن زیاد و مروان به شام سواحد جو شو دا عبدالله ابن زیاد و مروان پا شام شه کانا دا شام تا دا چه کم دا کانا روغ للا دا عبدالله ابن زیاد و پا بسرا شه و بسرینا چه کم دا کانا سر ارواح سلو کانا این ارواح سلو دا شام تا روغ لو مروانا پا شام شو لگیا جو بلور دمو یستدعمه بالحدیث چه مطالبه اکلا ده دنا پی اغی بیانوله ده اغی خبر سر ده حدیث سر کنا چه سر ده خبر بیانوله مطالبه دن اکلا یستدعمه چه طلب ده خروک یه کرو ده دنا طلب ده خروک سمنا چه ده علم او دا مثلا مسئله خدا روحانی غزالو کنا شام یستدعمه چه طلب یه کرو ده دنا بالحدیث پی اغی خبر سر جسا خبر سر فقال بیا پلور مې وته چې یا ابا برزه الا ترى دا سړی ته نوی نه ما وقع فی الناس هغه خلجان چې واقع شو دا پیش خلق دا خلق دا فتنه چې واقع شوې دي فاول شيء سمعته وتكلم به بیا ولنای هغه شی سمعته دا ابو المنهال یی چې ولنای هغه شی چې مو ورودو د هغه ابو برزه الاسلمي صاحب نه تکلم به چې دا یو ځای د پیغه سره اده نه دا کیسه چه دو ویلا چه انی احتسبت عند الله زتلا بیا اجر و ثواب پنردکی ده خدای پا ده چار سرا چه انی اصبحتو زجه کنده کنا کرده دلایا ساختا نراز علا احیاء قریش بیغ کبیره ده قریش بنده کنا پا کبیره ده قریش بنده زن نراز کرده دلایا اے خدای دے پر خلیص دے خدای پا خاطر بنده چه کم ده داده منارزگی دو پا ده بنده چه کم ده کنا چه ده ده یا او سو چه کم ده کنا مولینا نشتیاو چه کنا قحطینا وی در بنده او زلیلونا ویستا وین اللہ انقلکم و اللہ فکر خلوص کلتو سلارا پا سبب ده اسلام سرا پا سبب ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا حتی بلغ بکم حتی که چه ورخ دل تو سما آغا شئینا ترونا چه تو سیاوی نی ده ایزات نا و ده کسرت مال نا و ده هدایات نا وهذه الدنيا وداغ دنيو التي اغ دنيو افسدت بينكم چلا غلطه پلی کړی دی بلمان دې تو سے فساد یې ورو سره د بلمان دې تو سے ان ذاک الذي بشامه په تحقیق سره داغه د وریا هغه سره چې بده شام شدا چې د مروان دا او عبد الله ابن زیاد دا والله بخدای مې دلې وړي اي يقاتل الا على الدنيا جنگ نه کوي مګر په دنیا باندې جنگ کو د بچي باندې سره رکھتی په دین باندې نه دي سره رکھتی دیو جنا په داسې حالات شي یو په طرف بندا چې کیم نه کنه خطو په تلوس ما خزوي کنه دا نه چې کیم نه کنه یو مل ګریا ما کې څه بده وخت دی تا لکه حق نه وی چې کیم نه کنه کدای شي ته وضاح نه وی چې په کیم طرف بند دی حق کنه کله به چې حق کیا ده وضاح شول له خپل اجتهاد دی وجنه به طرف بیا در دوا کنه شم وفي قال حدثنا عبد بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن واصل اهل بن ابي وائل عن حذيفة بن اليمان قال ان المنافقين اليوم شر منهم منافقین نن سبا سدی دا بدترین دی دیغه منافقین نه چې کیمی پس منا د رسول برکش کار یوم یذن یسرونا په وخت خو دې هر شی په پټا کړل ول یوم یجهرونا ونن خو په پټا کړ په دې چې کیم نه کنه دای نه هر شی کو کنه سلام منافقین وابي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسلم حبيب بن ابي ثابت عن ابي شعثان وضيفه رضي الله تعالى عنه قال انما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الايمان ایر خو چې جواتې دي خو بیا خو دا معنی چې مؤمنین دي خو بیا کافر کې دي کنه نه راځي مله خو یو خدای پاک درې ته خو څنګه دی ورسي خو چې کومه نه جواب خو به کافر شو بیا خو نه منافق پته نه شو کنه شا نو ویل د رسول مبارک په زمانہ کې نفاق وو زکا چې نفاق د زر سره تعلق لري د رسول مبارک په وخت کې په زړه باندې علم د وحی د وجه راتلو کنه شا ویلې کنه او نفاق آغا چره دو نم تا بو خداستا چه نفاق خود ذر سر تعلق لی جزتا خونشه ده خبر دائی که به خبر دائی شه آن جواز مثلا کچره ده کفر کچاره بینه موجود شی کنا ای کفر اکی دا بینه موجود شی بیا خو ټیک تو کافر ده خو بیا خو کافر شو بیا خو منافق کسا ندو کنا شا خو بیره کنا او نن تا بو دا نفاق نشتا مثلا چه ظاهر کفر نوی او بیا مثلا ده ذر ده وجنه تا ده نفاق حکم بنده ورگوه ده که جزتا نیور خبر ایتا ده واحی ده وجنه ویده کنه دا قیامت اوله دی چې دا غلط شي لا تقوم الساعه حتى يغبط اهل القبور وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الحارث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه كاش كي جزاء واپس زيد دبن باب تغير الزمان حتى تعبد الاوثان دا مراد مراجع کنا متغیرہ دی عبادت کو کلشی دے بتونے کنا دے بتونے عبادت کو کلشی پیغمبر نے توفی نہ کو کنا شا اچھا جی الا تکو مسافر ہے کہ میری قیامت حد تستر بہت تک کہ حرکت شریک و الیات و نساء دوسنا کنا ٹی دے شزور دے دوس فضل حلا صاحب نے کنا فضل حلا صاحب نے کنا ٹی پڑا پوی و توافی کو بندے کو کنا وذل خلص و ذل خلص طاغیت دوس لا بد دوس قبیلہ اللہ تی آ دوس کانو یا بدر فی الجہلیت یا دے جہلیت کو آخر دے بدر وابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور عن ابي القيس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الصلاه حتى يخرج رجل من قحطان حتى کہ جروز یہ سلائی دے قحطان قبیلہ نے یسوق الناس بے حسن چھ یا ایلی دا خالق چھ کیمنا کرا پٹھنڈے مندے دا منا چھ خالق میں مغلوب کرا ہی کرا شا ادوے چھ کیمنا کرا غلباوی کو بندے کنا بدے خالق کے بندے کنا اور مسلمان وے ٹول چھ کیمنا کرا مغلوب کری ہوئے ویدا سے وقت دی باب خروج النار دا قیامت علامه دی کنه قیامت علامه شی یو علامه دا چې ير وروز وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اول اشراط ساعه النار تحشر الناس جمع کوي خلق د مشرق نه په طرف د مغرب او وی قال حدثنا ابو يمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال قال سيد بن مسيب اخبرني ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء عناق الابل ببصره چه روشنه کوي یا مکندی دی یشه یره په بصرا شار شه بصرا په شام شه یو شار ده کنه دا وره یروی چې غوانجه وی یره چې کیم ده کنه جواد وی هغه دی شوی شهینا جواد کړی وی او د یشونه مکندی وی هغه دی چې کیم ده کنه او دې دشي وابي قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو بن خالد قال حدثنا ابو ذلال عن خبيب بن عبد الرحمن عن جدي حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات به صدقه ته چې سره یو وړل کو صدقه خپل باندې فلا یجد من یقبلها نوې می میاغه ته چې وخلی دنه د صدقه قال مسعود حارثه تو د حارثه کې د اخو عبید الله ابن عمر له امه دې مېره طرف نه ورې دي وبي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان دوه داله حضرت علی صاحب او حضرت معاویه صاحب چنا وغنه کو وریو نه فستا ایمان دې دغه نه فسلم تکون امانت من قبل چې نه وی ایمان لوړای دې نه مخدا وای دې ایمان لوړی دای څه فائدہ نه ور کوي او که سبب وی ایمان اخیرا یعنی وی کړه مخدا به ایمان خپل څه نه کا چار وای دې نه کا چار کو کنه دای څه فائدہ نه ور کوي ولا تقوبن ساعتو او هم حالر کې امیر قیامت او حال وداوی چې وقت نشر رجلان صوبه هوا رنگ کړی وی دې سره جماع خپل بینهما دی بل ما سره خرڅوي فرایت بیانها ولا يتبايعانه بیا سره خرڅ نه کو دی دی جمله را ولا يتبيانه وسره او نن غړي دی دی جمله را حتی کې چې قیامت په باندې قائم شي ولا تقوم النساء او هم خیر که امری قیامت و قدم سره فرجل بلبن لقحته و حال لچه روان کری سری شوده ده غیی شیخ بله فلا الوشل یواری فلا یطمو دا یو ولد شی غی شوده لرا که پر قیامت وشی کانا ولا تقوم النساء و هو یلوت حوزه دایوه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا احيان اسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ما سأل احد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال بشتنا دو کلی یو کس رسول الله رکنا دجال بارے چھ اکثر ما سأل دو ډیر دی غنه چھ موسی مر بشتنا دنے کړی دو وینه قال لي رسول الله رکمو ته یقین نه کنه اول چھ ما یزور کمن هو سزا رد تو ته دجال نه سرا تو ته دجال نه سزا رد تافئتون بنورا چه حمزه خی ویدا مانا چه بنورا و تافئتون دا مانا چه پسر چگا چه پس پر تاوی کنا وابي قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحيه المدينه تروش الدجال حتى كجدا يولي في يسانغ دي مدينه منورش بیا مدینه منوره ته ورته خیردای نشه او مدینه منوره باندې زلزلې وش ترجو فصلا سره جفاتن زلزله ورځي بل مدینه باندې درې زلزله یا خلق په شوړه لري چې کی منافقین یې کنه سا فیو جره کل کافر نو منافقین اور ووزي کنه بس سره ملګری شي وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينه رعب رعب المسيح الدجال نظر داخل دي مدينه منوره تا غدور وا د شرط مسيح الدجال وراه د مدينه منوره په دې ورځ باندې اوګه کینې بهر ګټ باندې دوی د ملائکه ویلوړي هو د دجال نه قوم حکومت خپل کنه لکه چې پاته نه وای تا خبر وی چې دجال ور دی می خدا پاته نه وای تا چې کله ور دی می ځکه نه بیا خپل قوم چې کیمره کنه ډارول ولكن ساقول في لكم فيه قولا لیکن زکت استاد د جار مبارک شي ودا سے خبر لم يقول هو نبي لقومه جانو کړی و نبي خپل قوم دا ا خبر دا چې نو اور دای په واسطر غړین دا عیب جان دا وان الله ليس باعور کله دې دا یو کوه کنه خدای رین نشي کړای کنه نو دې خدای رین نشي کړای کنه وان الله ليس باعور کنه دا یو ډېر دا یو کو کنه وړې رې کیم نه کنه خر کې عادت چا روایت پیش کو خو چې بخاتون شي کنه شپ وبي قال حدثنا ابن بكر قال حدثنا عليه عنو قيل عن ابن شهاب صار ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم گربتی سر ولا دے یستر گول کان عینه عنبت طافعت قالو هذا الدجال اقرب الناس به شبها ورنردیر خان کے دتا پہ اعتبار دے سرد سر ابن قطن در ابن قطن سے کو رجل من خزاع وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد صالح عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یستعیذ فی صلاته من فتنه الدجال چې دا پناه غوښتله فی صلاته سمانه فی اسر صلاته ورسته د المنصاف بل کنا یا نه بل او جو کنا او وی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يبيان شعبة عن عبد المالك عن ربيان رضيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال رسول مبارک ویلی دی په برئی د شان او د خبره د دجال سے چې یوا کې صدا د شنه ما هما ان مناره اذا سره ده یه به ولاوی او یر وای ور سره و دا یو لره یو یر یر لی دسی خو په حقیقت سه هغه د جنات هغه دی یه با و هغه یه به یه بلی دسی خو په حقیقت سه یر ده کنه فناره ماء بارد و ماءه نار حار کنه هغه یر ده چې دا هغه سره بدی و یه بده ده چې دی یر قال ابو مسعود رسول مبارک پیغه کارا کسی سے چه بیان اوله بیان کو دمیشتا پیغه کسا سر پیسی وداوا چه انه قال رسول مبارک ویل چه یاد دجال روش یار جواب شي دجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه ودا دجال صدا بند کړی شوی نو په دغه نه دا چې دای ور داخل شي په غلیار د مدینه منوره باندې مدینه منوره لیار ته دای نشي ور داخل دا په دغه محرمه ده دامرا می مخته تو په حق شب بصیرت نو مله یې سواریا مو یقین پیدا شو چې تو دجالی فیرید الدجال ان یقتل به وردا او کو دجال مړه ولې ته فلا یسلط علیه نه چې نه مسلط کوله د کومړه ولې باندې کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ارقاب المدينه ملائكه في غليار المدينه من اوربن ملائكه ویلو لا يخرج حتى وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني يحيى عن سليمان عن محمد بن عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه حدثته عن ام حبيبه بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا رسول الله برک ور داخل شو تو زینب بن یوړ په حال کې دلته چې غبراو یقول ویل کلا الا الا الله ویل للعرب من شر قد اقترب حلقت ده عرب ده پر ده اغه شرنا جان از دیرو غلو سرانگه فتح اليوم من رزم یاجوج و ماجوج مثل هذه خلص کرا شوا ده ننرزا دیغه دی ولده یاجوج و ماجوج نا مثل هذه یو مثل هذه کنا وحلق باصبعيه الابهام والتي تريها او حلقه جوړه کړه په دې دوه ګوتې سره یو هغه ته بل چې کیمنا کنا وصبحا گوتا دو اتیا دیتا گا نرسی دو کشیما قال زینب زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ افا نحلکو وفین الصالحون قال نعم اذا کسر الخبس کنا وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم ياجوج وماجوج مثل هذه انا دا مزيد من خلص کرا شو اغه دیول چا دیول یاجوج و ماجوج مثل هذه په مثل د دغه وعقد وهيب امخش سفيان ودا وهيب شو کنه او عقد وکړو وهيب د اختلاف یو او یاد سله ول سو کنه پرنجه تر شو کنه شو پس ده